هل فی هل یقینا اشتدی فی ذالک پدی کی قسم پورا حصہ لذی حجرن عقل والو لرا یقینا اشتدی پدی کی قسم حصہ منا چې شپه تیریږي تهجد وخت دارنګ مراد د مزدلفه غشپا یا ليله القدر پدې کې شته دې پورا حصہ د پاد عقل مند لذي حجر خاوند عقل والو الم تر کیفا ایان آیات نګوري چې څنګه کارو کفال ربک الم تر کیفا الم ترا آیات نګوري کیف فعل چې څنګه کار وکړو ربک رب استا بعاد ادیان سرا ارم ذات العماد چې ارم دې ستنو والا الصخر غټي کانی بالوادي په لمنو د غرونو کې د غرونو په لمنو کې واغې کورونه جوړول تراشل وي وفرعون ذل اوتاد او فرعون میخونو والا الذين کسان تغو چې سرکشي کړي دا بل بلاد په خارونو کې فاکثروا نو ډېر یې کړه ولا تحاضون او نور کوي تیزی نتیز وی بل سوک علا طعام المسکین په خوراک د مسکین باندې اخپلم نور کې بلم نتیزای بل خو تیار کا کنه وتاکلون التراث او خری تاسو مال د مړی تراث د مړی مال اکل لما په خوړلو ټول اکل لما په غون معنا ټول خوراک وتحبون المال او مینا کوي تاسو د مال سره حبا جما مینا کول ډیرا ډیر زیات مینا کوي یتیم مال خوري دا د اسقاط دی او دا شومه ده او دا سلویقی ده او دا جمعه ده دا کال دی لا يعذب نشي ورکول عذاب عذابه احد د عذاب دغه پشانې سوک د الله عذاب پشان دي سوک عذاب باور نه کی ولا یوتقو او نشی کول تړل الله يقدر چې زور ور باندې شي عليه په د باندې احدن بل سو پس وی بل سو زور ور نشتا سو یقول وای د انسان اهلکت مال اللبدا خرج کړ دې ما مالونه ډېر غوند ټول مال می خرج کړ دې الله وای ایا حسب ایا ګمان کوي دې علم يره احد فلقتحم العقبه نو نه دې خطل دې په کنډاو باندې عقبه د غر غونډې ته وای نه دې خطل دې غونډې دې نه تکلیفونه برداشت نکړه وما ادراک او سشي پویا کړي ته وما ادراک او سپت د تا تا مل عقبتو چې سده کنډاو سده غر غونډې دغه کسان دي خلاص خ قسمت والا خلاص والا اولائک اصحاب المیمنه دغه کسان دي خلاص والا معنا خ قسمت والا والذین کفروا او آ کسان چې کفر کړه دي به آیاتنا زمون پایتونو باندې هم دوی اصحاب المشأمه والشمس وضحاها قسم دې په نور باندې او پرانا دې اغي په وخت د ساق کې ضحاها والقمر او قسم دې پس پغمې اذا طلاها هر کله چې راشي په نور پسې نور پسې سپغمې راشي باغی نه قسم نور پټ شي شپه تیار شي والسماء وما بناها او قسم دې په اسمان او په هغه چا چې جوړ کړي دې اسمان الله والارض او قسم دې په اسمکه باندې وما طحاها او په هغه چا چې غړولې د دایسمکه د ناروا او د روا او لارې خودلې ده قد افلح یقینا کامیاب من اغسو زکاها چې پاک کړو ځان خپل د ګناهونو د کفر او د منافقو د شرک هر قسم نارواونه وقد خاب او یقینا ناکام دي تاوانی شو من اغسوب دک ساها چې ګډ وډ یکلو ځان خپل وان لنا او یقینا مونږ لرا للآخرة والأولى اختیار د آخرت او د دنیا اولا دنیا او د آخرت فانذرتکم نارا تلظا نو ير درکم تاسو ته د اور نه چې لمبي وږي تلظا ډیر یری والا متقی چې ډیر یره دی الله نه کوي تقوا الذي اغقصدي يؤتي ماله چې ور کوي مال خپل يتزکا د دې د پاره چې ځان پاک کړي د بخلنا وما لاحد او نشته چالرا انده دغه سره من نعمت س احسان سوره ضحا بسم الله الرحمن الرحیم والضحا قسم دې په وخت د ساخت باندې ساخت واللیل او پشپ باندې اذا سجا کل چې اوغړیږي تیارش ما ودعک ندی پر خودل تعالی را ربک ربستا وما قلا او نه دشمنی کړی د تا کرا هر وخت اذان کې اشهد ان محمد رسول الله هر ځای تا ذکر دی چت فإن مع العسر يسرا یقینا د سختۍ سره اسانتیا وی ان مع العسر يسرا یقینا د سختۍ سره اسانتیا وی اسانتیا ډېر یو سختی کمې ځکه مې مې کې اوسر اوسر راولې ای کی سپین پلک شین رنگه و تور سینینا او قسم دې په تور سینن معنا تکشین یا رڼا والا باندې وهذا البلد الامین او قسم دې په دې خار امن والا باندې مکه مکرمه لقد خلقنا الانسان قسمونه په دیو پاړه یقینا پیدا کړ دې مونږ انسان لرا فی احسن تقویم په ډیر خسته اندازه کې چې فطرت د توحید دی چې طاقت الله د توحید منلو خو دی ثم بیا رددناه ورګرځول دې مونږ دې لرا اسفل سافلین کوز دې کوزونه نه خطه دې خطونه چې دین او نه معنا لاندې دې لاندو نشه اسفل سافلین لاندې دې لاندو الا الذين مگر آکسان آمنو چې ایمان راوړې دي وعملوا الصالحات نه چې دین چاونه کا لاندې نه لاندې مرغانو خادم شي د چرګانو خادم شي د سپو خادم شي دا دین پرې خو دې کنه لاندې د لاندې الا الذين مگر آکسان آمنو چې ایمان راوړې دي وعملوا الصالحات عملونه کړې دي صالح نیک یعنی سنت برابر اقرا ولته نشا وربک او رب استا الاکرم ډیر عزت والا دې تاتم عزت درګي دین زکا دین اومانه قران او عزت من بدی شي عزت من بدی کړی الذي اغزاد دی علم بالقلم چې تعلیمی او درکړې دې په قلم سره ان مخلوق ته تعلیم ورکړې دې په قلم سره علم علم الانسان تعلیم ورکړ د انسان ته خود نه کړ د انسان ته ما لم یعلم دا غسی چې دې پر نه پویدو انسان په نه پویدو الله او ته تعلیم ورکړه کلا یقینا داس نه داس نه دا څنګه چې خلق ګمان کوي انل انسان یقینا چې بازي انسان لا یطغى خامخا سرکشي کوي الرآه استغنا د دې وجه نه چې ځان مالدار ویني ځان به مالدار ویني نو سرکشي شروع ان الى ربك الرجع یقینا طرف در رب استات ګرځي دل دي ارایت الذی آیات نوینی اغه کس ینها چې من کول کوي ابدن بندلرا اذا صلى کل چې مونږ کوي اس کله داسې نه د پکار یعنی داسې نه د څنګه چې دی ګمان لري لا تو ته هو مکه و تعد د اغا واسجد او سجده کوا وقترب او ځان نږدې کړه الله تعالی تا سورۃ القدر بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه یقینا مونږه شروع کړه دې نازل ول د دې قران پاک په ليله القدر پشپد قدر عزت کې ليله القدر عزت شپه کې وما ادراک او سب پوی درکړه د تا تا سشي پوی کړلې ته ما ليله القدر چې صد شپه د عزت د قدر ليله القدر شپه د عزت د قدر خير من الف شهر شپه د امن او سلامتی ادا هي ادا شپه حتا مطلع الفجر تر خطلو د سبا پورې د ټول شپه د عزت دا دانه چې بعد خلک وای لک سات دیو ابوډه کیسه ذکر کې اسخه بر ہوتا لهونه نه خطه شو مردار شو دا ټول کیسی دی د ما خام نه شروع چې تر سبا پورې د شپه د عزت دا الله دې موږ تاسو په قسمت کې د شپه نصیب کړي